چې زه یو عزتمند څوک سم د هر انسان دا خوښه ده چې د دنیا او آخرت عزتونه زما په برخه سي په دنیا کې آرام او هوسا ژوند وکم په دنیا کې خلک د عزت په سترګه راته وګوري او په آخرت کې هوسا ژوند وکم او په آخرت کې مې عزت مقام او مرتبه زیاته وي نو یو انسان چې د دې شیانو غوښتونکی وي، حتماً به دا فکر هم ورته پیدا کېږي چې زه باید څه وکړم چې بیا ما ته خلک عزتمند څوک ووایي؟ کوم کارونه چې زه ترسره کړم، نو ما ته خلک د عزت په سترګه ګوري د دنیا او آخرت عزتونه زما په برخه کیږي د دغه سوال جواب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم په خپل خواږه کلام کې فرمایلی دی په یو حدیث شریف کې راځي چې یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه ابی بن کعب رضی الله عنه او ابو هریره رضی الله عنه دی درې سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دنیا کې تر ټولو لوی عالم زیات علم والا زیات فکر او پوهه والا څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې هغه سړی زیات علم لري چې هغه زیات عقلمن وي زیات عقل لري بیا دغه درو صحابه او د نبی علی السلام سره وپوښتل او ورته ویل یا رسول الله په دنیا کې لوی عابد څوک دی چې ښه ډېر عبادت کوي او عبادت یې قبول وي زیات عبادت کوونکی وي داسې انسان څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په جواب کې ورته وفرمایل چې زیات عبادت کوونکی او لوی عابد انسان هغه څوک دی چې عقلمن وي عقل لري دغه درو صحابه و دریم واري بیا پوښتنه جن وکړل او ورته ویل یا رسول الله زیات فضیلت والا انسان زیات عزت والا انسان د لوړې مرتبې والا انسان څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې زیات فضیلت والا انسان لوړې مرتبې والا انسان لوی عزت والا انسان عقلمند څوک دی هغه څوک دی چې عقل لري پوه او دانا وي دغه درو صحابو ورته وویل چې یا رسول الله پوه او دانا انسان نو هغه انسان دی چې ښه اخلاق لري په دنیا کې د خلکو سره ښه ژوند کوي په دنیا کې ترقی و مرتبه لاسته راوړې وي دا عقل من انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چیا بلکې په جواب کې دا آیات کریمه ورته وویل وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربک للمتقین رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په دنیا کې هر څه شیان موجود دي هر څه ځانګړتیاوې او خصوصیات چې موجود دي دا ټوله د دنیا سامان دی او آخرین ژوند او تلپاتې ژوند هغه د تقوادارو او متقانو انسانانو په برخه دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې متقی انسان تقوا لرونکی انسان دا عقلمند دی د نبی علیه السلام د خبرو خلاصه دا سول د صحابو د درو سوالو په جواب کې د نبی علیه السلام جواب دا سو چې په دنیا کې لوی عالم هغه چاته ویل کیږي چې هغه د الله څخه بیریږي او په دنیا کې لوی عابد زیات عبادت کوونکی انسان هغه انسان دی چې د الله څخه بیریش او په دنیا کې د لوړې مرتبه والا لوړ فضیلت والا د لوړو ځانګړتیاو څښتن هغه انسان دی چې متقی وي یعنې د الله څخه بیریش دا د نبی علیه السلام جواب او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله بهترین د انسانانو پیدا کړی یو څوک چې په ټولو انسانانو کې یاندې په دې نړۍ کې چې په میلیاردونو انسانان تیر سوي دي په میلیاردونو انسانان اوس وجود لري او په میلیاردونو انسانان په راتلونکو نسلو کې راځي په دې ټولو انسانانو کې الله عز وجل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترین انسان جوړ کړی دی نو الله عزوجل چې څوک بهترین انسان جوړوي هغه انسان به تر ټولو انسانانو زیات پوه او هوښیار هم وي زیات علم به هم تر ټولو انسانانو لري زیات فضیلت به هم تر ټولو انسانانو لري زیات فکر او پوهه به هم تر نورو انسانانو لري موږ او تاسو ته چې په دنیا کې یو مشکل پیښ سي نو ځو په ټولنه کې ګورو یو سړی چې ډېر تجربه کار وي ښه پوه وي د هغه سره مشوره کوو چې دا مشکل ماته پیښ دی زه باید څه وکم یا یو سړی د یو کار اقدام کوي یو کار تر سره کوي نو د هغه کار په اړه باندې ځي شاوخوا پوښتنې کوي مشورې کوي د خلکو سره چې آیا دا کار به زما لپاره خیر وي او که نه وي خیر یا د یو شي غوښتنه کوي مثلا یو شی زده کوي نو راولاړېږي د هغه علم د پوهانو څخه پوښتنې کوي او ورته وایي چې زه څه باید وکړم چې دغه شی مې ژر زده سي او دا خپل مقصد لاسته راوړم نو داسې یو بهترین پوه انسان چې الله په ټولو انسانانو کې لوړ علم ورکړی دی په ټولو انسانانو کې الله لوړ مقام ورکړی دی په ټولو انسانانو کې الله لوړ فکر ورکړی دی تر ټولو انسانانو لوی عالم تا ته مشوره درکوي وایي که ته د دنیا عزت و مرتبه غواړې که په آخرت کې هوسا ژوند غواړې او که په دنیا کې لوی عالم ځان جوړول غواړې او که په دنیا کې لوی عابد ځان جوړول غواړې متقي انسان جوړ سي د الله څخه وبېرېږه اوس نو حتما دا پوښتنه یو چا ته پیدا کېږي چې زه د الله څخه بیریږم په دا ټولو انسانانو کې یو سړی به پیدا نه سي چې وایي زه د الله څخه نه بیریږم نه به مو یې لیدلی یو سړی چې ووایي چې زه د الله څخه نه بیریږم هر سړی وایي زه د الله څخه بیریږم مګر دا چې څوک رښتیا وایي په رښتیا د الله څخه بیریږي او څوک درواغ وایي د دې لپاره علامې سته یو عالم مالک بن دینار رحمت الله علیه د دغه خبرې د معلومولو لپاره علامې ښوولي دي وایي که چیرې تاسو معلومول غواړئ چې څوک په حقیقي ډول باندې د الله څخه بیریږي او څوک په حقیقي ډول د الله څخه نه بیریږي څوک په رښتیا ډول د الله څخه بیریږي او څوک په رښتیا ډول د الله څخه نه بیریږي د دې علامه دا ده چې هر انسان که چیرې د الله تعالی ټول حکمونه پر ځای کول او هیڅ امر د الله یې نه پرېښوی دا علامه د دې ده چې دا سړی د الله رحمت امیدوار دی او که چیرې یو سړی د الله د ټولو نافرمانیو څخه ځان ساتي هره ګناه چې به ورته پېښه سول د نه کول نو دا علامه د دې ده چې دغه کس د الله څخه بېرېږي او که چېرې یو سړي هر څه چې پر لاس ورتلل هغه یې کول څه چې به پر خوله ورتلل هغه یې ویل درواغ یې ویل غیبت یې کاوه دوکا یې کول چم و چمبازي یې کول د کفارو سره مشابهتونه کول او د لمانځه د جماعت پایبندي یې نه درلودل او لمونځ چې په هر ځای کې په هر وخت کې به د ده زړه وغوښتي کوي ای د لمانځه اهتمام یې نه درلودی نو دا کس که چیرې وایي چې زه د الله څخه بیریږم دا صادق نه دی رښتیاګویه نه دی دا په ناحقه وایي چې زه د الله څخه بیریږم ځکه د الله د بیرې علامه خو دا ده چې تا هر ناروا کار درته ودرېږي ستا پښې او لاسونه ورېږدېږي د الله د بیرې څخه چې سبحان الله یوه ورځ راتلونکې ده چې په هغه ورځ باندې بیا ټول انسانان په یو ډول باندې د الله حضور ته ولاړ وي که انبیا وي که اولیا وي که علما وي که باچهان وي که کمزوران وي که فقیران وي ټوله په یوه لباس په یوه جامه کې او په یو ډول مساوي ډول الله ته ولاړ وي داسې ورځ راتلونکې ده او د الله قهر ماته ګوري نو هیڅکله جلاوري نسي کولی او که چیرې په جلاوري باندې هر څه چې پر لاس ورتلل هغه یې کول نو بیا ته خپله قضاوت وکړه چې آیا دا د الله بیره ده که نه ده حضرت عمر رضی الله عنه یو د هغه صحابو څخه دی چې په دنیا کې د جنت زیری باندې سوی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ابوبکر رضی الله عنه جنتی دی عمر رضی الله عنه جنتی دی عثمان رضی الله عنه جنتی دی علی رضی الله عنه جنتی دی لس کسه صحابه چې عشره مبشره ورته ویل کېږي، پر دغه لسو انسانانو باندې په دنیا کې د جنت زېری شوی دی، څه کسان نور هم دي خو دا یې مشهور دي. د دوی جنتي کېدل یقیني دي، هېڅ شک نشته چې دغه انسانان به خامخا جنت ته ځي، خو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله په نېزه باندې ووهل شو او کله به بېهوشه و کله به پر سد رالی، نو په دغه حالت کې د ده زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنه د خپل پلار سر پر خپل زنګانه باندې کښېښوی چې پلار یې په ډېر نهایت د زحمت په حالت کې و د ځان کندن په حالت کې و حضرت عمر رضی الله عنه و خپل زوی ته وایي وایي ای عبدالله زما سر د زنګانه څخه لرې که ما پرېږده چې زه پر دا مځکه باندې پرېوځم او زما په وینو باندې زما ږیره او سر ولړل سي او هغه وینو سره بیا خاورې ګډې سي، سر و مخ و ږیره مې ټوله په خاورو سپېره سي، د الله به رحم راباندې راسي، کوم دې الله مې د خپل قهر څخه وساتي. تر داسې اندازې پورې د الله څخه بېرېدی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه ورته وایي و ای امیر المؤمنین ته هغه څوک وې چې په هغه اولینو انسانانو کې د ایمان راوړي ډېر خلک لا کافران وه خو تا اسلام قبول کړي ای امیر المؤمنین ته هغه څوک وې چې د الله د رضا لپاره دي خپل مال او ځان په هره غذا کې قرباني کړی او بې شمېره غذاوې دي وکړلې د الله ډېر دښمنان دې تر تېغ تېر کړل د اسلام نوم ته دې ترقي ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته دوهم مقام په صحابه و کې درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته په دنیا کې د جنتی کېدو زیری درکړي او ته هغه څوک چې ابوبکر رضی الله عنه رحلت وکړي ته امیر المؤمنین سوې ستا په امارت کې هیچا اختلاف ونه کړي ټولو په اتفاق و اتحاد باندې قبول کې نو ته ولې د الله څخه دومرې بېرېږې؟ الله خو تا بخښي، الله خو تا د خپل قهر څخه ساتي. امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل، ول ای عبدالله بن عباس که چیرې په دنیا کې هر څومره شیان چې لمر پر راخیږي او لمر لویږي چې هر څومره شیان دي که درخت دي که رودونه و دریابونه دي که غرونه دي، که درختې او ډبرې دي، که انسانان دي، که حیوانان دي، که نور توکي دي، دا که چیرې ټوله په رزقونو باندې بدل سي او زه یې د الله د رضا لپاره صدقه کم، فدیه کم، لا به هم زما د زړه څخه دا بیره ونه وځي چې د الله قهر سته او که چیرې دا ټوله شیان زما سي او د الله د بیرې څخه زه په خلاصېږم زه بیا د الله د بیرې د خلاصون لپاره فدیه کم تر داسې اندازې پورې یې ویره په زړه کې وه دغه نو رښتینې ویره ده دا هغه ویره ده هغه تقوا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلې ده په یو حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای وای په دنیا کې او په آخرت کې هیڅ کله الله جل جلاله پر خپل بنده باندې دوې بیرې نه راولي او نه دوه ام نه راولي مطلب دا دی که چیرې یو سړی په دنیا کې په بیره باندې د الله څخه ژوند وکړي او په ټوله ژوندانه کې د الله ویره ورسره وي ناارام او ناقراره وي هیڅکله د الله د ویرې څخه نه بې غمه کیږي، د دنیا په خوندونو، په لذتونو، په شهواني قواوو باندې اخته کیږي نه، نو دا سړی به حتما الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د ویرې څخه خلاص کړي، د ناارامۍ څخه به یې خلاص کړي، په آخرت کې به الله آرام او سکون ورکړي، په دنیا کې دی د الله د ویرې څخه ناارام و. په آخرت کې به الله ده ته ارام او سکون ورکړي د بې ارامۍ ناارامۍ څخه به یې وساتي او که چیرې یو څوک په دنیا کې ارام ناست په سکون باندې یې ژوند کاوه ټول عمر په دې کوشش کې و چې څرنګه د دنیا عزت تر لاسه کړي او څرنګه آرام او هوسا ژوند وکړي، څه ډول د عیش د عشرت ژوند وکړي، دا چې دغه انسان په آرامۍ باندې ژوند وکړي، دغه کس ته نو بیا الله په آخرت کې آرام او سکون نه ورکوي، دغه کس به بیا د قیامت په ورځ باندې ناآرامه وي، بې سکونه به وي، ژوند به یې ستړی او ترخ وي. حاصل دا چې که په دنیا کې په آرام ژوند وکړي، د الله د ویرې او د قهر څخه بې غمه واوسه دی په آخرت کې به نا آرامه وي او که په دنیا کې یو څوک د الله د ویرې څخه نا آرامه وو په آخرت کې به الله د آرام او د سکون ژوند ورکړي او حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه فرمایي وایي زه یو ورځ د عدا بن ارتاق رحمت الله علیه د منبر ته نږدې ناست وم چې هغه وفرمایل او ورته ویې ویل چې ډېر انسانان داسې فکر کوي چې ګورې زه خو الحمدلله مسلمان یم پنځه وخته لمونځ کوم عبادت کوم نو د الله د قهر څخه به خلاص یم جنت به یقیني زما وي دغه عالم وایي و ناستو کسانو ته پر منبر وویل ولزه تاسو ته یو حدیث واوروم چې ما ته په یوه واسطه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رسېدلی دی ټولو خلکو ورته وویل او راته ویې وایه د عالم وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په اووم اسمان کې داسې فرشتې دي چې په زرګونو زرګونو کلونه د کومې ورځې څخه چې پیدا سوي دي د الله په عبادت باندې اخته دي یو آن یوه ثانیه د سجدې څخه سر نه پورته کوي او د الله د قهر او د ویرې څخه لړزیږي د قیامت تر راتګه پورې د قیامت تر ورځې تر راتلو پورې به دغه ملائکې و الله ته پر سجده وي کله چې د قیامت ورځ راسي نو دوی به سرونه پورته کړي او دا به ووایي چې ای الله ته حق خدای وې حقیقي ذات وې مګر کوم عبادت چې ستا د شان سره شایي هغه موږ نه دی کړی بیا هم د عجز دعوه وکړي دا چې هغه په زرګونو زرګونو کلونه د الله عبادت کوي او یوه لحظه یو آن د الله د عبادت څخه سر نه پورته کوي یو آن د الله مخالفت نه کوي هغه هم په آخر کې دا وایي چې ای الله کوم عبادت چې ستا د شانه سره ښایي هغه موږ نه دی کړی نو زموږ او ستاسو عبادتونه چې موږ یې په دې تعبیر چې زموږ په زړو کې تقوا سته د الله بیره سته دا خو پر هیڅ باندې حساب دي په دې عبادت باندې مغروره کېدل او په دې عبادت باندې زړه ته آرام او سکون وربخښل او په دې عبادت باندې ځان د الله د قهر څخه بېغمه کول دا ناپوهي ده بلکې مخکې مثالونه چې حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر رضی الله عنه آن تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه ژړل پښې به یې وپړسېدلې او د سترګو اوښکې به یې پر مځکه باندې داسې څڅېدلې لکه د باران ترپۍ د الله څخه دومرې بېرېدی دومرې اوږد اوږد لمونځ به یې کاوه چې یوه ورځ حضرت عایشه رضی الله عنها ورته وویل چې یا رسول الله الله ته یقیني جنتي کړی الله تا ته پر ټولو انسانانو فضیلت تر کړی دی تم د الله عز وجل څخه دومرې بیریږې او دومرې اوږد اوږد لمونځ کوې او دومرې لوړ او تنګ او سخت عبادت کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل ان قلوب الناس بین اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء بېشکه بلا کیفه د انسانانو زړونه داسې دي بلا تشابه او بلا کیفه لکه د الله په دوو ګوتو کې یقلب کیف یشا اړه یې هرې خوا ته چې خوښه یې سي که یو وار زموږ زړونه الله د باطلو خوا ته د کفرو خوا ته واړول بیا به موږ د الله په اراده او د الله په زور او د الله په قدرت کې څوک بیا مقابله کولی سي چې دا کار دې ولې داسې وکړي دا مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ورته کښې شوی که څه هم الله عز وجل ته ګوتې نه سي ثابتېدلی بلکې الله پر دا کار باندې تر دې لا هم ښه قادر دی لکه انسان چې یو ډېر سپک شی په دا دوو ګوتو کې ونیسي ډېر په اسانۍ سره یوې خوا او بلې خوا ته اړولی سي بلکې تر دا څو چنده الله الله پر دې باندې زیات قادر دی چې د انسانانو زړونه یوې خوا ته واړوي بلې خوا ته واړوي الله پر دې قادر دی چې دا ټول انسانان خپل عبادت کوونکي جوړ کړي لکه په اسمانو کې چې په میلیونونو په میلیاردونو ملایکې د الله په عبادت باندې اخته دي یو آن یوه ثانیه د الله مخالفت نه کوي الله پر دې باندې قادر دی چې دا ټول انسانان د ځان لپاره عبادت کوونکي جوړ کړي او الله پر دې باندې قادر دی چې دا ټول انسانان ګمراهان کړي کافران یې کړي یو لا عبادت کوونکی نه وي البته یو انسان ته چې د الله عبادت ورنصیب سي یو انسان ته چې د الله عزوجل رښتیانۍ بندګي ورنصیب سي دغه انسان باید د الله شکر ګزار بنده جوړ سي د الله شکر وباسي چې الله دا ستا احسان دی ستا توفیق دی چې ما ستا عبادت وکړي ستا بندګي مې اختیار کړل ځکه هدایت اودلالت دا د انسان په قدرت کې نه دي او عبادت کول او نه کول دا د انسان په قدرت کې نه دي که الله ونه غواړي انسان نسي کولی چاته یې توفیق نه ورکړي تاسو وګورئ یو انسان راولاړېږي سهار وختي خپل دکاندارۍ ته ځي دا ټوله ورځ په جنجال باندې تېره کړي، دا شی واخله، دا راکړه، دا کښېږده، دا پورته کړه، حسابونه، جنجالونه، د خلکو سره مخالفتونه، ستړیاوې، ځغاستې، بازارو ته تلل، لرې ځایو ته سفرونه پسې کول، پورونه کښل، دا ټوله ورځ په ستړیا باندې تېره کړي، تېره کړي، تېره کړي. په ښه خوشحالي سره دا ستړیا تېروي. کله چې ماښام کور ته راشي، ماخستن جماعت ته تلل ورته زور غواړي نه سي تللی د لاسه یې نه کېږي او حال دا چې د هغه یو جماعت لمونځ کول دومرې ثواب لري چې دا د دنیا ټوله شتمني سره راجمع کې پیدیا یې کې دومرې ثواب او دومرې اهمیت نه لري لکه یو د جماعت لمونځ کول دته دغه د جماعت لمونځ چې دومرې لوی او حقیقي ګټه ده دا زور ورته غواړي نه کړي او هغه ټوله ورځ ستړیا په ښه خوشحالۍ باندې تېروي دا د الله د توفیق خبره ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې منافقان د ماخستن د لمانځه د جماعت په ثواب باندې خبر سي که چیرې په مشرق کې وي او جماعت په مغرب کې وي لا به ځانونه راورسي که د مځکې پر بل مخ باندې وي لا به د مځکې دې مخ ته ځان راورسي که منافقان خبر سي او رښتینی انسانان خو مشر او پاک انسانان خو مشر او که منافقان هغه حقیقي ګټه د دې جماعت وویني دومرې ستړیا به ورته تېره کړي دومرې فضیلت یې دی مګر یو سړی ټوله ورځ په ستړیا په زحمت په تکلیف په ښه خوشحالي باندې تېروي او که چیرې د جماعت خبره سي بیا زور ورته غواړي نه سي دغه سړی باید پر خپل ځان باندې په چغو چغو وژاړي اوښکې باید توی کړي چې الله ما ته دې دا توفیق نه دی رانصیب کړی د فاني دنیا د ستړې دنیا د ذلیلې او رزیلې دنیا توفیق دې راکړی دی هغه په ښه خوشحالي کوم او ستا رضایت ستا خوشحالي دا زه نسم کولی یو سړی چې د دنیا په جنجالو کې شپه او ورځ اخته دی د ورځې سهار ماښام ماخستن کله چې دا داسې خبره ورته اوس زور ورته غواړي داسې بولي لکه یو درون بار چې د وږو څخه ایسته کړي لکه یو عادت چې د دې وي دا د عادت څخه ځان خلاصوي او حال دا چې علي رضی الله عنه چې به کله اذان واورېدی نو د ده بدن به په رېږدېدو سو په رنګ کې بې تغیر رالی یو چا پوښتنه جن وکړول ای علي کله چې د جماعت وخت سي د اذان وخت رانږدې سي ولې ستا په څېره او پر پرنګ کې تغیر راسي بدن دې ولړزېږي واچه ای څه شته علي رضی الله عنه ورته ته پوهېږه چې کله د اذان شروع وسي د الله عز وجل ولوري ته یو استازی غږ وکړي او ووایي چې راسي د الله د لوري ته د الله لمانځه ته راسي د الله عبادت ته راسي د خلاصون او کامیابۍ ځای ته راسي نو کله چې هلته سړی ورسي د یو حقیقي ذات د یو لوی ذات و دربار ته درېدل دي، دا اسانه خبره نه ده. کله چې یو څوک باچا ته ورځي، نو دلته یې لاسبانګویي وتړل سي، چې باچا ته به نو زه څه وایم، څومرې سام او ستاره دا باچا پر پرېوځي، ساده خبرې نه سي کولای، خبرې یې ځنې ورکې سي. د دې جرئت نه لري، چې هغه خپل مطلوب باچا ته ووايي. او حال دا چې دا داسې باچاهان دي، چې الله یې په غلامانو نه مني. که چېرې دا باچاهان وغواړي او ووايي، چې الله موږ ستا د دربار هغه سپیان جوړیږو چې د خبر شت لپاره وي لای الله نه جوړوي الله دا باچهان په کار نه لري مګر هغه چې رښتینې مسلمانان وي حقیقي د الله بندګان وي نو ته د الله یو غلام ته درېږې داسې حالت کې دی نو زه چې د حقیقي خدای او حقیقي باچا او حضور ته درېږم نو زما به څه حالت وي مګر داسې حالت چې اولیاو او سترو علماو پوهانو د الله دوستانو چې به څه کول مګر زموږ خلک چې اذان واوري وایي ملایان ته نو څه ورپاده دي مسواک ووایي راوکښېني اذان وکړي نه دا ګوري چې مسلمان به په کار اخته نه دا ګوري چې مسلمان به یو کاروبار و تجارت کوي بس د هغه قدر دی چې اذان وکړه راځه موري صاحب نه بل څه کار لري د هغه یې کار دی ډوډۍ پخه ورځي پیسې پخې غواړي اذان دی ویږي دا خبره نو شیطان درته وکړي ولې داسې فکر نه درته پیدا کېږي لکه علي رضی الله عنه ته چې پیدا کېدی مالک بن دینار رحمت الله علیه ته چې حضرت تستري رحمت الله علیه ته چې پیدا کېدی چې اذان به وسو د هغه به بدن باندې برېږد رالی د هغه رنګ به تک ژړ سو ورځه د حقیقي ذات و دربار ته ورځم او د هغه حضور ته درېږم دا فکر به ورته پیدا سو تا ته بیا ولې د مولوي صاحب د پخې ډوډۍ فکر پیدا سو ایا ستا پر دې یقین دی چې دا د مولوي صاحب وظیفه ده دا یې مولوي صاحب په خپله خوښه باندې د لمونځونو او جوماتونه ټاکي او که دا د الله عز وجل امر دی نو حقیقت دا دی چې د یو چا په زړه کې تقوا وي ویره وي او په رښتاني ډول باندې د الله څخه بیرې شي او هغسې تقوا یې په زړه کې وي څرنګه چې حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلې ده نو هغه کس چې بیا کله اذان واوري نو هغه په ډیر جرأت او په ډیر همت سره او په ډیر خوشحالۍ سره درازي د الله عبادت کی او دا فکر کی چې زما اصلي ژوند او زما اصلي ګټه همدغه لمونځ کول دي عبادت کول دي جماعت کول دي هغه د دنیا کارونه او دکانداري کول نور کسبونه سر ته رسول دا زما ګټه نه ده هغه پاني کېدونکي دي کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام هر هغه څه چې پر دې عالم باندې ستا هغه پاني کېدونکي دي یوازې او یوازې د الله ذات به پاتې وي ستا لپاره چې بقا لري ستا لپاره چې دایمي ګټه لري هغه هم دغه جماعت کول او لمونځ کول د دنیا ښېګڼې کول دي د دنیا کسب نه دی حضرت ابو میسره رضی الله عنه یو صحابي دی دی چې به کله ماخسن پر ځای باندې پرېوتې ټوله شپه به نه ارام و خوب نه ورتلی پر یوه اړخ به واوښتي پر بل اړخ به واوښتي تر سترګو به یې اوښکې راتللې، ژړل به یې، ولاړېدی به. نو مور یې دا د ده په حالت باندې ډېر ناارامه وه چې دا زوی مې ټوله شپه داسې په سرګرداني باندې تېره کړي. نو یو ورځ یې ورته وویل چې زویه آیا تا یو څوک قتل کړی دی؟ یو څوک چې وژلی دی چې دومرې ناارامه یې؟ ټوله شپه خوب نه درځي بیریږي چې اوس به د هغه مقتول لخوا یو څوک راسي ما به ووژني په دې خاطر باندې دومرې نه ارامه ده په جواب کې ورته وویل چې هو ما یې څو قتل کړي دي د هغه د ویرې څخه ما ته خوب نه راځي مور یې ورته وویل چې تا قتل کړی دی یو څوک چې وژلی دی نو خو ته د هغه مقتولین قریبان موږ ته راوښیه موږ به ورسو د هغو څخه به ستا لپاره معافي واخلو هغه که چیرې ستا دغه دردونکی حالت وویني چې ته ټوله شپه په ژړا او په سرګردانۍ تېره کړې، حتماً به دې معاف کړي. ده په جواب کې ورته وویل چې نه، خبره دا ده چې ما خپل نفس قتل کړی دی، ما خپل ځان قتل کړی دی، ځان مې وژلی دی، ځان مې هلاکت ته ورغورځولی دی، دوزخ ته مې ورغورځولی دی، د الله رضا مې نه ده حاصله کړې او زه په دې فکر کې یم او شپه ورځ زما ته ژړا پر دې باندې وي چې زه به څنګه الله راضي کړم، څنګه به الله زما څخه راضي شي چې خپل نفس او خپل ځان د دوزخ د اور څخه راوساتم خپل ځان د هلاکت څخه راوساتم زما ویره او زما قتل د خپل ځان دی ځان مې هلاک کړی دی او واقعیت د هلاکت خبره خو نو ده چې څوک د الله نافرمانه بنده وي الله ځینې ناراضه وي د هغه به نو څه حالت وي ځکه په دنیا کې یو ډېر ساده اور که یو انسان ګوته واروړي یوه ثانیه طاقت دا اور ته نسی کولی او که چیرې ټوله ځان په اور کې ولوېږي خو بیخي طاقت نسی کولی په څو ثانیو کې وژني او د آخرت اور تر دې دنیا تر اور څو چنده زورور دی ځکه په یو حدیث کې راځي وای د دنیا اور ته اخرت و اور ته دومره اسانه دی که چیرې د دوزخ څخه یو دوزخی راویستل سي د دنیا په اور کې واچول سي د دنیا په اور کې به خوب وکړي آرام به وکړي دومره ورته هوسا دی نو بیا چې کله یو انسان چې ډېر عاجز او ناتوانه دی چې یوه ثانیه اور ته ګوته نسي نیولی نو دغه نازک وجود دغه نازک بشر به نو بیا د دوزخ په اور کې کله طاقت وکړي کله به د دې توانایي ولري چې د دوزخ په اور کې دې زغم وکړي کله هېڅکله داسې نه سي کېدلی نو واقعیت د الله ناراضګي د الله مخالفت دا دوزخ دی او دوزخ د انسان د ځان قتلول دي د ځان هلاکول دي همدا وجه وه چې ابو میسره رضی الله عنه چې ما ځان هلاک کړی دي ځان مې قتل کړی دي چې الله زما سره راضي کېږي تر هغه وخته پورې به زه سرګردانه او لالهانده یم او الله ته به ژاړم نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د الله رضا ترلاسه کو او هغه حقیقي تقوا په زړه کې راولو هغسې تقوا او هغسې د الله ویره په زړه کې راولو څنګه چې الله ښوولې ده دا تش په خوله باندې چې د الله څخه بیرېږم دغه تش د خولې ویره دا پرېږدو په رښتانۍ ویره باندې بدله کړو